رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی قال هغه وایي كنت وم زه خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما یوه ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته په سورلۍ باندې ناستم فقال نو وفرمایل ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یا غلام ای ځوانه انی اعلمک زه ښایم تا ته کلمات یو څو خبرې یو څو کلمې احفظ الله اوله خبر احفظ الله وساته حفاظت وکوه ته د الله یحفظک وبساتی تا الله احفظ الله وساته الله تجده نو ته وبیا مومې د الله تجاهک خپل مخامخ اذا سألت کله چې ته سوال کوې فاسأل الله نو د الله نه سوال کوه و اذا استعنت کله چې ته مدد غواړې فاستعن بالله د الله نه مدد غواړه واعلم اپوشه ان الامه که د امت ټول امت لو اجتمعت چیرته راجمع شي علا په دې خبره باندې ان ينفعوک چې څه نفع ورسوي تا ته بشیء په څه شي سره، لم ینفعوک نۀ شي رسولی تا ته، الا بشیء مګر په هغه څه سره، قد کتبه الله لک چې لیکلې ده تا ته الله رب العزت. ولو اجتمعو که چېرته راجمع شي دا خلق د امت علی په دې خبره ان یضروک چې ورسوي ضرر تا لره بشیء په څه شي سره، لم یضروک نۀ شي رسولی تا ته څه ضرر، الا مګر. بشيء په هغه څه سره قد کتبه الله عليک چې ليکلي دي تا ته الله رب العزت. رفعت الاقلام پورته کړي شوي دي هغه قلمونه په کوم چې تقدير ليکل شوی. وجفت الصحف او وچې شوي دي هغه صفحې په کومو صفحو چې تقدير ليکل شوی دی. رواه الترمذي ترمذي روايت کړی دا حديث. محترم ورونو دا غه عظيم حديث دی. که په دې باندې د امت اسلامي یو فرد من حیث فرد عمل وکوي خپل ټول عمر به بیا ذلیله نه شي عزیز به اوسي باعزته به اوسي باکرامته به اوسي او هرګز به د داسې انسان سر ټیټ نشي څوک چې په دې حدیث باندې عمل وکوي او که په دې حدیث باندې چا من حیث افراد یوه مجموعه یوه تحریک، یوه تنظیم، یوه ټولي، یوه ټولنه په عمل وکولو نو هغه تنظیم، هغه ټولنه، هغه هغه مجموعه د انسانانو به هرګز په دې دنیا کې ذلیله نشي او که من حیث قوم مکمل قوم په دې باندې عمل وکولو هغه قوم به تل تر تله عزیز او سرلوړی وي ورونو دا عجیب عقیده انسان ته ورښیي په دې حدیث چې چا عمل کړی دی همیشه دپاره عزیز وي همېشه دپاره مطمئن وي او همېشه دپاره برلاسی وي دا یوه خبره دومه خبره دا چې په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا وصیت یو ځوان عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته کوي نو دا خطاب د دې امت فرد فرد ته دی دا صرف عبدالله ابن عباس ته نه دی دا اصول دي په خطاب د نبی علیه السلام کې علماو بیان کړي دي چې د نبي علیه السلام خطاب که یو فرد ته وي او که یو مجموعې ته وي که نر ته او که ښځې ته وي مراد ته نه ټول امت وي درېیمه خبره ورونو د د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه د ابتدا نه چې کنت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ورونو په علمی مجال کې یوه فایده د دې نه اخلو چې نبی علیه السلام ګوره یوه طرف ته استاد او بل طرف ته شاګرد یوه طرف ته متکلم بل طرف ته سامع د هر فرصت نه استفاده کوله نبی علیه السلام دومره عظیم مفاهیم دومره عظیم مفاهیم کم مفاهیم چې د امت او د فرد او د افراد او د مجموعو د مجموعو مسیر بدلوي دومره غټ غټ مفاهیم په سمسترونو کې نه وایي دې لپاره خاص یو ځای ته نه ځي دې لپاره خاص یو داخله او فلان او فلان نه کوي نبي علیه د هر څه د اوښ یا د آس یا د ښه باندې ځوان ته یې وایي هغه د تدریس لپاره دا د دنیا وضع کړی شوي قوانین د دې مراعات نه کوي د دې انتظار نه کوي چې چوکۍ چیرته میز چیرته سیمس چیرته اداره چیرته د دې انتظار نه کوي شاګرد د دې انتظار نه کوي چې په یو رسمي چوکاټ کې څه زده کړي دومره عظیم مفاهیم یو عظیم عقیده نبی علیه السلام چیرته وایي د اوښ یا د آس په شا باندې یو صحابي ته وایي په سفر باندې روان دي کار بل دی د بل کار دپاره روان دي په ضمن کې نبی علیه السلام عظیم مفاهیم ټول امت ته ور انتقالوي د دې نه دا فایده هم اخیستل کیږي ورونو چې موږ او تاسو که معلمین یو او که شاګردان يو د تعليم ورکولو په خاطر باندې دا وضع کړي شوي چوکاټونه د دې نه ځان راوباسو د صحابه په قدم باندې قدم کېږدو د وضع کړي شوي قوانین د تعلیم دپاره وضع کړي شوي چوکاټونه او ادارې او دایرې چې ته موږ نه راتاو کړی شوي چې سبب د دې ګرځول شوی دی چې امت ټول د علم نه محروم شوی دی یو طبقه خلک دي چې علم زده کوي که سړی لږ مصروف وي غریب وي غریب کار وي بس هغه د علم نه خلاص دی نه شي ویلی ځکه هغې لپاره یو چوکاټ دی یو چوکاټ ته به ورځې او هغه چوکاټ داسې یو تعلیمي چوکاټ یې درته جوړ کړی چې روزانه به په اته بجې ورځې ته یولس دولس بجو پورې به هلته ناست یې د کور ټول ژوند درنه پاتې دی نه ورسره دهقاني کولی شي نه دکانداري کولی شي حتی نه ورسره د دین نور امور نور کارونه کولی شي بس ته متعلم یې نو که څوک دومره وس لري چې دومره پیسې ولري او دومره وخت ولري او دومره بېکاره یې او دومره د رزق نور مراجع ولري نور عایدات ولري نو بیا دا یې ویلی شي نو که لږ غریب و فیس یې نه درلوده بیا د علم نه محرومه دی او که لږ مصروف و د کور غم ور د غاړه و د بچو اولاد رزق ور په غاړه و هغه بیا د علم نه محرومه دی نو وروڼه دا چوکاټونه ماتول پکار دي د نبي علیه السلام دا علم دا نور دا بصیرت چا ته یې د خره په سر باندې هم وایه په ګاډي کې ورسره کېنسته هغلته یې ورته هم وایه دهقان ته یې ورځه په ټکې په پټکې یې ورته وایه یو سپینګیری مسلمان ته ورځه په جومات کې چې کله جومات ته راځي د خوشحالۍ په موقع باندې هم وایه د غم په موقع باندې هم وایه مجاهد ته یې په سنګر کې وایه مجاهد ته یې په غرونو کې وایه په ځنګلونو کې یې وایه دا مفهوم ورونو دا مقلوب مفهوم باید راسته کړو دا چې اوس مجاهد راځي کله چې جهاد ته راځي جهاد نن جهاد د ټول امت په سترګو کې د ټول امت په سترګو کې جهاد معاوق ستر معاوق د علم د تعلیم دی فلانی څه شو لاړه وای سم درس یې ویلی لاړه لوی سوډر ته نه جوړ شو لاړو اوس ګرځي په غرونو کې به ګرځي او ښکلی درس یې ویلی لږ وخت ورته پاتې بس نور فارغېدلو خپل مراکز د مجاهدینو باید علمي مراکز جوړ کړو دلته چې څوک راځي باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علم نه د دې نور د دې بصیرت نه باید مستفید شي قرآن باید خلکو ته په مراکزو کې وروښیو ته وګوره مجاهدین څومره وختونه لري په میاشت کې چېرته یو عملیات ورته برابریږي په یوه ورځ به چېرته عملیات ته په ټوله میاشت کې ځي نهه ویشت اته ویشت ورځې شل ورځې ټول په ګپ شپ کې لګوي ځکه په دې باندې نه امیر قایل دی نه مامور په دې باندې قایل دی مدرسه که څوک درس ویل ورځي مدرسې ته د ورځي د اوښ په شا باندې مدرسه جوړوي د یوه ساعت لپاره خلکو ته دومره لوی لوی مفاهیم لوی لوی مفهومونه نبی علیه السلام خلکو ته ورمنتقل کړي کله چېرته د کومې ونې لاندې ناست دی کله نبی علیه السلام یو باغ ته ورځي په باغ کې کینې صحابه کرام ته نه حلقه کیږي نبی علیه السلام علم ورزده کوي تبوک د ابتدا نه واخله تر انتها پورې چې صرف په تبوک کې کوم آیتونه رانازل شوي دي کم مفاهیم را نازل شوي دي ورونو کما حقه چې دلته ووایي یو یو سمیستر د پوهنتونونو ورته پکار دی نبی علیه السلام دا ټول د غزا په دوران باندې کړي دي حتی په غزا کې د ننه کله چې به صحابه کرام لاړل د یو غزا پر یو ځای ته به معسکر به یو ځای کې جوړ کړ د هغې ځای نه به بیا سریې لېږلې چې نن به دا حمله کوي نن به دا حمله کوي حتی په هغه فرصت کې د قرآن آیتونه رانازل شي چې تاسو داسې مه کوئ چې ټول د نبي کریم صلی وسلم نه لاړ شئ خاطې اول ته ورته وجنګ یو ډر د نبي کریم صلی وسلم سره کښېنئ څه په خاطر کښېنئ د دې په خاطر چې د هغې سره علم ترې نه زده کړئ او بیا څه وکوئ صرف علم زده کول نه بیا چې هغه تاسو نور ملګري ختیول ته تلي کله چې واپس راځي دغه د هغې ته بیا ورزده کوي یعنې د عملیاتو په ورځ باندې چې کم فرصت د علم تا ته نه میلاویږي هغه به نیابتا ستا نه یو ملګری اخلي په اوږه باندې چې کله ستا ملګری د عملیاتو نه راځي تا چې څه د نبي علیه السلام نه اخیستلي دي هغه به هغه ته ورښیې نن په دغه آیات باندې خلک سرچپه بالعکس معکوس استدلال کوي وایي خدای په قرآن کې ویلي چې ټول مه وځئ جهاد ته یوه ډله د تاسو نه یوه طرف ته شي او هغه د تفقه فی دین حاصل کړي و د الله بنده لږ وګوره چې د آیات نازل شوی چیرته دی دا په غزا کې نازل شوی دی مجاهدینو ته ویل شوي چې تاسو ټول تور اخلئ ختاول ته مزه یو به په معسکر کې همدلته ناست دي د علم زده کوي د نبي علیه السلام سره کله چې بله ډله راغله دا څه چې علم حاصل شوی دی هغې ته یې ورمنتقل کوي بیا د دا ځي بیا چې دا نور دی زده کوي عین د جهاد په دوران کښې د تور سره د کمان سره په عسکري جامو کې په عسکري لباس کې په عسکري منطقه کې د علم نبی کریم صلی الله علیه وسلم منتقل کړی او الله تعالی حکم هم داسې کړی دی نو دغه یو مفهوم چې اوس په مسلمانانو کې دی سرچپه افراط او تفرید چې متعلم جهاد ته نه راځي ولې نه راځي دا احساس ورسره وي چې زه بې علمه پاتې کېږم نو باید امیران د جهاد د الله نه ویریږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه او کرامو د نهج راژوندی کړي چې مراکز د مجاهدینو باید علمی مراکز وي مدرسه باید همدا وي پانتون باید همدا وي هر شی باید همدا وي معمل باید دا وي لیبارټري باید همدا وي د سیاست فاکولته او پوهنځی باید همدا وي کیږي خلکو کړي دي اوس هم خلک کوي یوه طبقه خلک یې کوي داسې نه ده چې محاله ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې کړي د ټول نه بهترین مشعل راه د ټول نه بهترین مقتدا د موږ دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دي نو یو طرف ته څوک چې امیران دي باید په دې باندې پوه شي بل طرف ته ملت باید په دې باندې پوه کړو افراد باید په دې باندې پوه کړو خپل پلارونه باید په دې باندې پوه کړو کورنۍ باید په دې باندې پوه کړو چې کم بچی کم ځوان کم زوی چې ستا جهاد طرف ته ځي د هغې نه لوده او سوډر او د هغې نه بې علمه نه جوړېږي هلته د علم نور دی د علم نور رخلي او باید په عمل باندې هم باید دا ثابته کړو کله چې مجاهد راځي مراکزو د مجاهدینو ته او بیرته واپس کیږي باید د علم یوه نمونه وي د اخلاق یوه نمونه وي د سنت یوه نمونه وي چې پلار په خپل اولادونو کې معروف کړي وځلیږي په د خپل اولادونو کې په د خپل کلي کې وځلیږي خلک و چې رښتیا هم مجاهدین خلکو ته اخلاق ورښيي مجاهدین خلکو ته علم ورښيي ورونو ما ډېر هم داسې داسې واقعات ما اورېدلي دي هغه مراکز چې په علمي جانب باندې اهتمام لري والله بعضې پلارونو خپل اولادونه د لاس نه رانیولي دي هغه مجاهدینو ته تسلیم کړي دي ځکه هغه یو لیدلی دی هغه د خپل کلي کې بعضې ځوانان لیدلي چې د دې مراکز نه راوتلي د اخلاق نمونه ترې نه جوړه شوې ده مطیع ترین په اولاد کې د ټولو نه مطیع هماغه کس دی څوک چې د مجاهدینو له مرکز نه واپس شوی دی نن سبا زموږ ستاسو بالعکس معکوسه معامله ده مجاهد چې کله راشي کتابونه بند کړي حتی چې څوک علم حاصلوي هغې ته عیب ورباندې وایي بد ور باندې وایي په هغه مراکزو کې چې علمي درسونه حلقې جوړېږي خلک ته پتنګ کېږي نه ورځي خلک مزاج د خلکو داسې جوړ دی او مجاهد چې کله یو څو وخت په جبهه کې تیر کړي بېرته چې کور ته لاړ شي بېادبي د ما په بدماش ته نه جوړ وي د کور هیڅ کار ته لاس نه وروړي د هر چا سره بې ادبي پلار ته ورور ته مور ته مشرانو ته کشرانو ته هر څه ته ځان داسې بولي چې باید زه واجب الاحترام ټول د ما احترام کړي ځکه د جبهې نه راغلی مجاهد یم خلک هغې ته ګوري خپل اولاد پناه غواړي چې د ما بچي هم داسې یو سرکشه شی جوړ شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه په تعلیم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه په اخذ د علم کې باید پیاده یې کړو باید عمل ورباندې وکړو تر څو په نهج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې روان شو ورونو کم خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منهج باندې یا صحابه کرامو په منهج باندې تګ غواړي او ځي لوی لوی خلک چې اصحاب د تألیفاتو دي اوس کتابونه لیکي په دغه جبهاتو کې علما شوي دي بې علم راغلي دي علم شرعي ورسره نه دی یا انجینر او ډاکټر راغلی دی په دغه جبهاتو کې د علم شرعي هغه درجې ته رسېدلي دي چې تالیفات لیکي تالیفاتو ته نن هم لوی لوی علما هغې ته قائل دي خلک بندیخانو ته داخلیږي واپس راوځي د علم د پوره علم سره راوځي صرف نقصان یې دا وي چې شهادتنامه نه ورسره نقص پکې دا وي چې شهادتنامه نه پکې باید خپل مراکز همداسې جوړ کړو که هغه مجاهدین چې شهادت ورته الله تعالی وروسته لیکي شپږ کاله اووه کاله په جبهاتو کې تېروي اووه کاله ډېر وخت دی په اووه کالو کې انسان ډېر زیات علمونه چې د ورځې یو ساعت هم شرعي علم ووایې اووه کاله په زرګونو موضوعات انسان اخلي په عمق یې سړی ور داخلېدلی شي د جاهل انسان نه لوی عالم جوړېدلی شي نو نه چورونو داسې جوړ کړئ چېرته چې جبهه فعالوئ جبهه هم باید مدرسه هم وي جبهه هم باید پوهنتون هم وي جب هم باید معمل او لباټري هم وي جب هم باید د خدمت او د حرفو ورزده کولو ځای هم وي باید په همدغه په همدغه جبهاتو کې باید خلک حرفي هم زده کړي ډریوري باید همدلته زده کړي موټرسایکل باید همدلته زده کړي باید خوراک جوړول همدلته زده کړي باید الوسازي دلته زده کړي خیاطي دلته زده کړي شته ټولې زده کوي خلک په دې جبهاتو کې خلک زده کړي دي هغه مجاهدین چې په ځنګلونو په غرونو کې اوسیږي هغه ټول هر څه خود کفیله کیږي مجاهد چې څومره خودکفیله شي همدومره په ټولو مجالونو کې همدومره آزاد وي د سړی چې سرټیټی کېږي تواغیتو ته په څه وجه باندې په مجبوریتونو باندې مجبوریتونه دې ټول یو طرف ته راشي نو امت د غلامۍ نه وځي یا غلام ان یعلمک کلمات ای ځوانه زه تا ته یو څو کلمې درښیم یو څو الفاظ درښیم یو څو مفاهیم درښیم اول احفظ الله دی الله حفاظت وکوه يحفظک الله به ستا حفاظت وکړي ورونو دا ډیره مهمه او عظیم درس دی عظیم وصیت دی احفظ الله د الله حفاظت وکوه د الله حفاظت څه معنا یعنی د الله د دین حفاظت وکوه د الله د احکاماتو حفاظت وکوه د الله د اوامرو حفاظت وکوه د الله د واجباتو حفاظت وکوه او د شریعت د څومره احکامات چې دي که هغه فرایض دي که واجبات دي که مستحبات او سنت دي د هغې حفاظت وکوه دا حفاظت ورونو د الله د دین حفاظت په دوو طریقو سره کیږي اول د الله د دین حفاظت په عمل سره چې انسان عمل ورباندې وکوي هر هغه شرعي حکم قرآني نبوي حکم چې يو امت او يو ډله يو ټولی د يو منطقي خلک په هغې باندې عمل کوي هغه خپله ژوندی پاتې وي هغه خپله محفوظ وي هغه ضایع کېږي نه تاسو وګورئ په کومه کورنۍ کې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې په ګیره باندې پلار عمل ورباندې کوي کله چې زوی را لوی کیږي د زوی ته د ویلو ضرورت نه وي چې ته دا کار وکوه دا محفوظ دی پلار محفوظ کړی په څه باندې محفوظ کړی په عمل باندې محفوظ کړی زوی چې وړوکی وي پلار ګوري چې ګیره ده د وړوکتوب نه زوی د نر او د ښځې فرق چې کوي په ګیره باندې کوي چې دا نر دی دا ښځه دی د هماغه وخت نه محفوظ شي نو په عمل باندې د الله د دین حفاظت کیږي کومه کورنۍ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت په خوشحالۍ او په غمونو کې په هغې باندې هغه تطبیقوي هغې ته تقریبا د ویلو ضرورت نه او چې کله مړی کیږي په مړه کې چې څومره سنت طریقې وي به توارث خلکو ته منتقل کیږي نو د ټولو نه اول د الله د دین حفاظت په عمل سره سړی عمل ژوندی وساتي په کورنۍ کې ژوندی وساتي په منطقه کې ژوندی وساتي امر بالمعروف نهی عن المنکر نن ډېر داسې منطقې دي په لکونو داسې خاندانونه دي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر نشته ولې نشته ځکه چې خلکو یې په عمل باندې ژوندی نه دی ساتلی په خپل عمل باندې امر بالمعروف نشته ورور بد کار کوي بل ورور ورته ګوري من نه ورته وایي دا ورته نه وایي چې دا مه کوه دا وکوه یا رواج پې غالبه شوی دی یا عادات پې غالبه شوي دي چې کشر به مشر ته څه نه وایي تربور به بل تربور ته څه نه وایي یا دا پې غالبه شوې ده چې دا کار دا خو د ملانو کار دی د جومات کې امام صاحب هغه دی ورته وایي زه پکې څه کار لرم زه خو دقان سړی یم زه خو انجینر یم ډاکټر یم هغه خپل قبر ته ځي زه خپل قبر ته ځم امر بالمعروف مړ دی تر خاورو لاندې د یو عظیمه فریضه یا خلک بعضې خلک وایي چې یوه ډله شته د تبلیغیانو نوم دی نوم دی کېدای شي په دې میاشت کې کوم تشکیل زموږ جومات ته هم راشي دا د هغه کار دی نو په دې وجه باندې امر بالمعروف مړ شوی دی ولې مړ شوی دی ولې ورک شوی دی د دا دین دا فریضه ولې ضایع شوې ده ځکه چې خلکو په خپل عمل باندې نه ده ژوندی ساتلی صحابه کرام ټول آمرین بالمعروف ناهین عن المنکر وو هیڅ منکر یې نه شوی قبلولی نه شوی تحمل کولی چې دارې طبقې خلک وو نو وروڼه څوک چې دین ساتي دین به په عمل باندې ساتل کېږي وروڼه د جهاد مسله تاسو واخلئ د جهاد مسله نن په ټوله دنیا کې د یو څو منطقو نه علاوه چې په هغې کې د جهاد مفهوم ژوندی دی ولې ژوندی دی نن په زموږ او ستاسو په دې منطقه کې د جهاد کلمې سره زموږ واړه واړه بچیان هم ولې آشنا دي ته چې کله ضرورت شي ولې خلک ورته راوځي وجه څه ده موږ هم قرآن وایو د بلاد المغرب العربي خلک کې هم وایي د اروپا مسلمانان هم وایي د ماورا نهر مسلمانان یې هم وایي دا ټول قرآن وایي هم قرآن وایي موږ هم قرآن وایو زمونږ په منطقو کې خلک قرآن وایي راوځي جهاد ته هلته د جهاد جنډه نه پورته کیږي ولې ځکه دا مفهوم مړ شوی دی د هغې ابا او اجدادو نه دی کړی په مزه مزه ورک شوی دی د جهاد د فریضه ختمه شوې ده د دین حفاظت نه دی شوی ورونو د دین حفاظت په څه باندې په عمل باندې څوک چې د دین حفاظت په احکام باندې عمل کوي هغه احکام ژوندي پاتې کیږي دا یوه څوک چې بیا دا کار وکوي په خپل عمل باندې د دین حفاظت وکوي نبی کریم صلی الله فرمایي احفظ الله یحفظک الله رب العزت به ستا حفاظت کوي بیا دویم د دین حفاظت په توره باندې د دین حفاظت په توره په قوت په ټوپک باندې په وینه باندې د ځان په قربانولو باندې د قربانیو په نتیجه کې د دین حفاظت کول دا یې دویمه طریقه ده په دین باندې چې کله هم د دښمنانو د طرف نه څه مشکل راشي دا مشکل به خامخا راځي د الله رب العزت سنت هم دا دی کله چې آدم علیه السلام پیدا کړی شو شیطان انکار وکول چې زه سجده نه کوم د هغه ورځې نه دوه ډلې جوړې شوې یوه ډله د شیطان ده یوه ډله د رحمان ده دا صراع تر څو چې شیطان موجود وي تر څو چې بني آدم په دې دنیا کې موجود وي دا جنګ به خامخا روان وي دا صراع او کشمکش به خامخا روان وي ناممکنه ده ناممکنه ناممکنه ده چې دا جنگ ختم شي کله چې ختمیږي په ورځ باندې به قیامت وي د قیامت نه وړاندې دا جنګونه نه ختمیږي د دنیا پیدا شوی هم دې لپاره ده چې دا ډله به جنګیږي د دې ډلې په خلاف باندې صراع دی کشمکش دی جنګ به وي تر ورځ د قیامت پورې او قرآن موږ تاسو ته وایي ولا یزالون همیشه به وي همیشه د یوې لحظې دپاره هم نه درېږي ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به جنګیږي دغه کفار ستاسو په خلاف باندې همیشه جنګیږي ورونو جنګ کله په ټوپک باندې وي کله په میډیا باندې وي کله په دعوت او تبلیغ باندې وي کله په اقتصاد باندې وي کله په اجتماعي امور باندې وي خو وي همیشه ضرور روان وي امریکا د کومې ورځې نه چې پیدا شوې ده د مسلمانانو خلاف جنګېدله خو په نورو وسایلو جنګېدله اوس یې توپ و ټانګ موږ تاسو پسې راوستلی دی په عقایدو موږ سره جنګېدله په افکارو موږ سره جنګېدله په میډیا موږ سره جنګېدله اوس هم جنګېږي په دې ټولو شیانو موږ سره جنګېږي مخکې له دې چې موږ تاسو باندې فایر وکوي امریکا زموږ ستاسو ټول نصاب تعلیمي د الف نه واخله تر دولسم صنفه پورې د اول صنف نه واخله تر دولسم صنفه پورې هر څه یې راته بدل کړل دا بعضی خلک جاهل خلک وای دا طالبان د لاسه راغلو دا د اسامه د لاسه راغله که اسامه ټریډ سنټر نه وای الوزولی دا ولې راتلو که د اسامه د پاره راغلی خو په اسامه پسې باید وګرځي زما الف الای په الف انار باندې ولې بدل کو دې سره څه کار دی دا خو د اسامه کتاب نه و جاهله غافله مسلمانان دغه شانو ته اشاره کوي څه چې هغه وايي په هغې باندې هغه یې زړه ته کوزېږي چې نه دا راغلی په اسامه پسې دی حق یې دی چې باید راشي د هغې وطن یې ویشتلی دی د هغې کسان یې وژلي دي د هغې تجارتي مرکز یې هغه خپل انتقام ته راغلی دا حق لري چې راغلی په هغې پسې دی زما نصاب تعلیمي یې ولې وران کو ولې مکمل یې لرې کو په ځای باندې یو بل نصاب راوستو ځکه چې ولا یزالون یقاتلونکم امریکا لا راغلې نه وه، امریکا لا جنګ اعلان کړی نه و، د ټول نصاب تعلیمي مخکې نه ده، نصاب تعلیمي په یوه ورځ او دوو ورځو کې نه کېږي، دې ته کلونه، دې ته میاشتې مخکې نه تعلیم نصاب یې د هغه تعلیمڅټو او هغه غلامانو چې په امریکا او اروپا کې اوسېږي د هغې افغانانو په واسطه باندې مخکې نه جوړ کړی و. چې کله اعلان وکولو مخکې له دې چې عسکري توپ و ټانګ راشي وسایل راورسېږي تعلیمي نصاب افغانستان په ځمکه باندې راغی توضیح شو. ولا یزالون یقاتلونکم همیشه دپاره به تاسو په خلاف جنګیږي خو کله په دې طریقو در سره جنګیږي او کله کله چې ضرورت شي بیا تجاوز عسکري کوي نو کله چې داسې وشي او دا به کیږي خامخا به کیږي دا احفظ الله نو بیا د الله د دین حفاظت وکوه په توره سره د الله د دین حفاظت وکوه په قربانۍ سره قرباني ورکړه شهادت او مرګ او جیل او بندیخانې ته تیر شه تباهۍ ته تیر شه یحفظک نو الله رب العزت به ستا حفاظت وکوي ورونو کم خلک چې په دې دوو طریقو باندې د الله د دین حفاظت نه کوي الله رب العزت د هغوی هم حفاظت نه کوي موږ خو په عمل باندې د الله د دین حفاظت به وکړو او کله چې د قربانۍ وخت راشي قربانۍ ته به تیار شو دا خو د الله د دین حفاظت وشو په عمل مو کولو په توره دفاع نه کوو د جماعت نه دفاع کوو د قرآن نه دفاع کوو د عقایدو نه دفاع کوو د افکارو نه دفاع کوو دا چې الله رب العزت یحفظ که الله به ستا حفاظت وکړي الله به زموږ د څه شي حفاظت وکړي ورونه انسان پنځه ضروریات لري ضروریات خمسه په شریعت کې ورته ویل کیږي مشهور دي دې ته ضروریات خمسه وایي شریعت راغلی د دې لپاره دی چې دا پنځه شیان مسئون کړي د انسان دین عقل دی نسل دی مال دی پنځم نفس دا چې ته په عمل باندې د الله د دین حفاظت وکوې کله چې قرباني راشي قربانۍ ته راوځې نو په دغه پنځو شیانو کې ضروریات خمسه چې ورته وایي دا ټول د دې ټولو ساتنه په انسان باندې لازمه ده فرض ده چې دا وساتي دا هر څه وساتي او په دې ټولو کې ورونو بیا د ټولو نه پورته شی د ټولو نه عظیم شی دین دی دین حفاظت د هر څه نه مهم دی تاسو وګورئ چې د دین د حفاظت لپاره ځان هم له منځه ځي د دین حفاظت لپاره تاسو وګورئ چې الله رب العزت بیا موږ تاسو نه څه غواړي کتب علیکم القتال وهو کره لکم قتال په قتال کې څه کیږي په قتال کې نفس له منځه ځي مال له منځه ځي عقل له منځه ځي نسل له منځه ځي نفس له منځه ځي د هر څه ځي خو د دې ټولو د څه په خاطر باندې د دین په خاطر باندې نو دین د ټولو نه مهم شی مهم ضرورت د انسان د انسان په ژوند کې د ټولو نه مهمترین شی چې د هغې حفاظت په انسان باندې لازم دی هغه څه دی هغه دین دی د ټولو نه قیمتترین شی چې د انسان په ژوند کې دی هغه دین دی دا چې فرمایي چې احفظ احفظ الله ته د الله د دین حفاظت وکوه په عمل سره او په خپله وینه او په قربانۍ سره یحفظ که نو الله رب العزت به ستا د پنځو شیانو حفاظت کوي سر فهرست څه دی دین دی ستا د دین حفاظت به الله رب العزت کوي دا د ټولو نه مهم دی د انسان چې هر څه تباه شي دین یې بچ شي ګویا هر څه یې بچ دي خو د انسان دین که لاړو هر څه یې آباد دي په حقیقت کې هر څه یې تباه دي د انسان نو څوک هم خلک چې د په عمل باندې او په وینه باندې د الله د دین حفاظت کوي یحفظ که معنا دا چې الله رب العزت به ستا د دین حفاظت کوي ستا دین به الله رب العزت ساتي ستا په دین کې به کمی نه راځي ته به مرتد کېږې نه چېرته ته به د چا غلام کېږې نه ته به بېدینه کېږې نه ستا کورنۍ به نه بېدینه کېږي ته به نه بېدینه کېږې او وروڼه څوک چې دا کار نه کوي الله رب العزت د هغې سره دا وعده نه کوي څوک چې دین په خپل عمل باندې د قربانۍ په وخت کې دین نه ساتي الله رب العزت د هغې د دین حفاظت نه کوي د هغې د نسل حفاظت نه کوي د هغې د مال حفاظت نه کوي د هغې د نفس حفاظت الله رب العزت نه کوي دا وعده د هغې سره نشته دا د هغه چا سره ده کم قوم کم خلک کمه ډله کم انسان کم فرد کم تحریک چې په خپل عمل او په خپل وینه سره د دین حفاظت کوي الله تبارک وتعالی د هر څه حفاظت کوي او دا حقیقت په خپل ژوند کې موږ تاسو ګورو تاسو وګورئ نن په اسلامي نړۍ چې اسلامي نړۍ ورته ویل کېږي نظامونه ټول کفري دي په اسلامي نړۍ کې تاسو وګورئ عربي دولتونه مغرب العربي چې د مسلمانانو د دین او د علم او د ثقافت مراکزو په یو وخت کې دا مغرب دی دا لیبیا ده دا تونس دی دا فلان دی دا فلان دی هغه دولتونو ته ته ورشه چې یو وخت کې معقل و د علم د دعوت نن په هغه دولتونو کې د دین اسلام ټول شاعر ته پښو لاندې شوي دي ګیره څوک نشي پرېښودلی دا ګیره د څه شي سره تعلق لري د دین سره تعلق لري که نه نن ستا په ګیره باندې هلته پابندي ده نن ځوان هلته ګیره نشي پرېښودلی چې ګیره یې پرېښودله بندي کیږي ځوان سړی ځوان هلک پنځه وخته جمع ته نشي تللی دا دین یې لاړو ځای شو که نه ږیره یې وخریله لباس یې د کافر واغوستو د اسلام لباس نشي اغوستلی دین یې په لباس کې لاړو پنځه وخته مونځ ورباندې فرض ده او په جومات کې ورباندې واجب دی پنځه وخته جمع ته نشي تللی پابندي ورباندې ولګېدله ولې ورباندې ولګېدله دین یې ضایع شو که ضایع نه شو امر بالمعروف نهی عن المنکر چې یو عظیم باب د یو عظیمه فریضه ده هیڅوک حق نه لري چې امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړي څوک چاته وایي چې دا وکوه دا مه کوه دین لاړو او که لاړو نه مسله ورنو د نسل ده هلته په زنا باندې پابندي نشته الا په هغه زنا باندې پابندي ده په کومه زنا چې بالجبر وشي په قهر سره وشي په زور سره وشي په دومه ښځه باندې پابندي ده که چا دوم واده وکولو باندې کیږي خو که هلک او جینۍ چا سره خپلو کې سره جوړ شو زنا یې کوله ټول عمر سره په یوه کوټه کې اوسېدل په یو ځای او په یو بلاک کې سره اوسېدل دا مسله نشته ده که چا منع کړل هغه مجازات کیږي چې د هغې حریت ته د لور حریت او د زوی حریت ته ولې سلبوې ته نه نسل لاړو او که لاړو نه نسل چې راغلی دی دې په خاطر باندې دین راغلی دی په خاطر چې د انسان نسل وساتي عزت وساتي ابرو وساتي د لور ابرو دی باید ساتل شوي وي باید څوک ورنږدې نه شي مخکې باید څوک ونه ویني خو نن په دغه ملکونو کې پیغلې ټولې په بازارونو کې ګرځي په مارکیټونو کې دکاندارانې دي په لیلیو کې د نارینهو سره د ځوانانو سره په کالجونو په په سکولونو کې په یو ځای باندې اوسیږي بعضې خلک د دین نه د هر څه نه قایل شوي دي چې دا ژوند دی باید همداسې وشي حریت دی بعضې خلک چې زړه هم نه غواړي تیر خلک دی لږ په دین باندې په ولاړ خلک دی سپینګیري تر اوسه په خپل حقیقت په خپل منهج باندې پاتې دي نشي کولی لور رامنې کړه سبا ته پولیس در پر ځي ولې منې کوې څه خبره ده څه حق لرې مجازات کیږي ستا په مخ کې په دغه دولتونو کې په ورا نهر بخارا لرې ځای ته نه ځو بخارا چا چې امام بخاري زیږولی و چا چې امام ترمزي زیږولی دی چا د کم ځای نه چې بعد د علم نور ټولې دنیا ته تقسیمېدلو هغه بخارا نن ورشي هغه بخارا ته نن ورشي تاجکستان ازبکستان قزاقستان د قوقاز دغه دولتونه د ولایتونه ټول په دغه ځای کې ورشه اختلاط دی ښځو اوس خو ډېر ښه و د بل جهاد د افغانستان د جهاد په نتیجه کې الحمدلله ډېر تغییرات پکې راغلل د هغې نه مخکې د کمونستانو په دوره کې او یا کالو نه زیات چې کله حکومت ورباندې کېده تکبیر اوازونه ختم شول جوماتونه ختم جوماتونه قصدا دوی استابالخانې ترې نه جوړې کړلې داسانو درولو ځایونه یې ترنه جوړ کړل، شرابخانې یې ترنه جوړې کړې، هغه مدرسې چې د افغانستان خلک او د هندوستان خلک به ورتلل، د هغې ځای نه به یې علمونه رازده کول، د بخاري تدریس به پکې کېدلو، د کتب سته او کتب تسعه تدریس به پکې کېدلو، او پر عقصخانو باندې بدل شول. ولې بدل شول؟ ځکه چې دغه خلکو احفظ الله ونه کولو، دین ترنه قرباني وغوښتله چې کمونیستان راغلي په مقابل کې ودرېږئ، قرباني ورکړی شهادتونه ورکړی بندیخانې تېرې کړی دا یې ونه کول چې دا یې ونه کول الله ورسره دا وعده نشته ده لاړو دین یې لاړو پابندي ورباندې ولګېدله نسل یې لاړو ښځې او ماشومان او نورو بدکاریو لواطتونه زنا او اولاد زنا د هر څه د نکاح مسالې پکې ختمې شوې عقل یې لاړو شرابخانې ورته جوړې شوې هر سړی سکران دی په هر ځای او په هره کوڅه او په هر کور کې شرابونه شول، عقل یې هم لاړو، مالونه لاړل ضایع شول، کمونیستي نظام، اشتراکي نظام پرې راغی، ګټې ته درنه اخلي، حکومت، ملکیت دې سلب شو، بل نظام در باندې راغی، په دنیا کې ستا دا حق دی شرعاً چې ته څه ګټې چې په هغې باندې ته هر څه کوې، په اولاد باندې خورې، که بل ته یې ورکوې که هر څه، دا حق هم ترېنه، مال هم ترېنه لاړو، نفسونه ترېنه لاړل، مسلمانان په وړه وړه خبره باندې خلک قتلوه، بندي کوه او اعداموه، دا هر څه وشول، د څه په نتیجه کې؟ چې احفظ الله یې نه و کړی هغه ملکونه چیرته چې به د اسلام نشر د هغې ځای نه کېدلو وروڼو د سقوط د روس نه وروسته یو څه ملګري هغې طرفونو ته تللي وو هغوی وایي چې موږ په یو ولایت کې د قوقاز په یو ولایت کې د یوه منطقې نه بلې منطقې ته تلو ماښام مونځ و که د مازدیګر مونځ دپاره ودرېدلو د قریې څنګ سره د سړک د غاړه جمع ودروله د کلي ټول ماشومان را جمع شول د حیرت په سترګو باندې موږ ته ګوري چې دا څه کوي په دې کې یوه زړه ښځه د خپلې امسا او د خپلې کونټۍ سره راغله ناسته موږ ته ګوري موږ چې کله سلام وګرځولو ژاړي دا به شپېته کلنه کېدای شي شپېته کلنه ښځه به وه نو ترجمان چې موږ سره و پوښتنه مو کوله چې ولې د هلکان یوه طرف ته هلکان په تعجب ګوري چې دا څه شی کوي دا دا کم حرکت کوي هغه ښځه چې د اویا کالو نه پاتې وه، هغه وخت کې چې جومات تون آباد و، مدرسه آباده وې، پلار یې مسلمان و، لمونځ یې کولو، هغه ښځه په ژړا ده وایي چې یو وخت کې د ما اوس هم په یاد کېږي، د ما مور او پلار به هم دغسې کار کولو ده. لاړو، لمونځ یې نه دی زده، اویا کلنه ښځه ده، دین ته نه تللی دی، ځکه پابندي وه. دا ولې وشوه وروڼو؟ دا دین ولې ختم شو؟ ځکه چې د دی نه قرباني وغوښتل شوه چې د دین نه دفاع وکوئ، د خپل حریم نه دفاع وکوئ، مسلمانان په خپلو کې په اختلافونو باندې رکون الی الدنیا و حب الدنیا و کراهیت الموت و هغه جوماتونه زموږ ستاسو چې الله اکبر به پکې کېدل سندرې او ګیتار به پکې غږېدلو بیا په استبدخانو یې بیا راته جوړ کړل اندلس تاسو وګورئ اندلس هغه اندلس چې طارق ابن زیاد راغلی فتح کړی او هلته خلافت مسلمانانو جوړ شو د ثقافت اسلامي د توزیع د نشر مرکز د مغه ځای نه جوړ شو ورونو یو وخت کې داسې وخت راغی مسلمانان خپلو کې اختلاف په خپلو کې هغه دور تاسو وګورئ ډېر شبیه دی د اوس دورونو سره یو وخت د وختونو داسې راغله هغه چې خلک به ورتلل علم به یې د مغز نه راخیستو نور ځایونو کې به یې نشرولو یو وخت د وختونو نه داسې راغله چې عیسایان ورباندې قابض شول جوماتونه یې ټول بند کړل په دې یې اکتفا ونه کوله تر دغه اندازې پورې راغله چې قرآنونه ټول وسوځول عربي کتابونه ټول وسوځول کوم چې شرعي کتابونه وای ټول وسوځول په دې هم اکتفا ونه کوله چې کېدای شي خلک په کورونو کې دننه عبادت وکوي د کورونو دروازې به خلاصې وې چاته هم اجازه نه وه چې د کور دروازه بنده کړي په روژه کې چې کېدای شي په پټه باندې روژه ونیسي نومونه بدل شول د چا چې به اسلامي نوم و محاکم تفتیش ته به یې پیش کولو محاکم تفتیش خپله د وحشت یو تاریخ دی دا هر څه ولې وشول؟ ځکه وشول چې مسلمانان په خپلو اختلافونو باندې اخته وو، کله چې د دین ضرورت احفظ الله دی حفاظت د دین ونه کول، قربانۍ ته تیار نه شول. په هر چا باندې چې به حمله کېدله دی چې دا خو په موږ نه ده، دا خو په هغه خلکو ده او خپل کار ورسره کوي. کله چې ونیول یو وخت د وختونو داسې راغلل چې په بازار کې به یې په چا باندې شک راغی چې دا د مسلمان خانادان نه دی، بې ادبي د مافې په هغه ځای به یې پرتوګ ترې نه وویستلو. لمن به یې ترې پورته کوله کتلو به یې چې سنت دی او که نه دی دا مې یوه علامه د مسلمان ده نور خو هېڅ علامه پاتې نه شوه د مسلمان ظاهر خو ټول کفر شو ظاهر لباس خو ټول عیسایت او یهودیت شو هغه پټ پټ کارونه چې کېدای شي چې په کور کې دننه وکړي د کور کې دننه ورته د جاسوسي نظام یې ورته جوړ کړو چې څوک خو به دننه دا درس نه وایي ورونو یو کس چې ماغه ماورا او نهر ته تللی و هغه خپله قصه کوي په خپل سفرنامه کې لیکي وایي چې یو کور ته لاړم دغه کور کورنۍ چې د مسلمانانو کورنۍ وه د بخارا کورنۍ ده د بخارا د امام بخاري د مسیانو اولاده ده هغه چې دنیا ته دنیا ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث رسولي دي وایي چې په هغې کورنۍ کې یو کتاب دی هغه کتاب یې په څو ټوټو کې سره نغښتی دی پټ کړی دی د کمونستانو نه پټ کړی په ډېرو خورۍ باندې پټ کړی دی عربي کتاب دی چې روان خستو ا کتاب دی ناول دی عربي ناول دی د مصر کوم ناول نویس لیکلی دی د تقدس په سترګه ورته ګوري پوهېږم نه چې صرف عربي ژبه دی آیم پټ کړی دی قرآن خو د سره و نه نو جومات لاړو قرآن لاړو مدرسه لاړه منبر لاړو د هر څه لاړه ولې په څه وجه باندې چې دغه منطقې خلک جهاد ته تیار نه شول جهاد قرباني د وینې ور نه کړه نو کله چې ور نه کړه ځکه الله تعالی بیا حفاظت نه کوي دې دین بیا به په دین باندې خلک را حمله ور کېږي بیا به په نسل باندې خلک را حمله ور کېږي تاسو نن د مورنه دولتونه وګورئ نن هغه اندلس چې اسپانیا او دا ملکونه ورته ویل کېږي هلته د مسلمانانو حال ورشئ وګورئ عقل په ځای نه سکرانین دي که څوک هر څه پوډر څکوي که څوک شراب شرابونه څکوي زنا باندې هیڅ پابندي نشته ده ته په خپله پیغله لور باندې دا پابندي نشئ لګولی حتی هغې ځایونو ته مه ورځئ لنډ په خپل چاپېریال کې وګورئ د ښکته دولتونو کې وګورئ دغه پاکستان کې وګورئ لږ د خپل افغانستان او ورځې پاکستان کې وګورئ لږ د پنجاب طرف ته لاړ شئ د پنجاب طرف ته لاړ شئ په اجتماعي طور باندې خلک راځي د یوه کورنۍ نه د یوه خاندان نه یوه پیغله بیا یې بدکاري ورسره کوي په اخبار کې هم راوځي دا مسله څوک هیڅ هم نشي کولی ولې نشي کولی جهاد خلکو پرېښی دی وینې ته ورکولو ته څوک تیار نه دي دین ته نه ځي عقل ته نه ځي مال ته نه ځي د هر څه په خطر کې غورځېږي خو نن ورونو د خراسان خلکو وینه ورکړې ده، وینې ته ور تیار شوي دي، دلته خو دې څوک د چا ښځه په رڼا ورځ باندې بوځي که نه؟ دلته خو دې څوک په رڼا ورځ باندې د چا اولاد د اولاد سره د هغې د نسل سره دې څوک لوبې وکوي چې کولی شي که نه شي کولی؟ دا ولې وروڼه موږ هم انسانان یو هغه هم انسانان دي وجه څه ده چې لله الحمد دلته په تاریخ په اوږدو کې داسې خلک شته دي چې قرباني وخت کله راشي قرباني ورکوي. د قربانۍ په نتیجه کې جومات آباد دی، مدرسه آباده ده، په زنا باندې پابندي ده، په نورو کارونو باندې پابندي ده، عقل هم په ځای دی، مال هم په ځای دی، د هر څه هم خوندي دي. خو وروڼو د دې دا معنا نه ده چې دا به مستمره وي. نن کوم کارونه چې د نورو خلکو سره کېږي، هغه کارونه نن په افغانستان کې هم کېږي. هغه خلک چې تنازل یې کړی دی، هغه خلک چې ټوپک یې ایښی دی، هغه خلک چې ټوپک نه بېزاره شوي دي، د باروتو نه بیزاره شوي دې ته همجیت ته او دې ته دې ته دهشتګردي او دې ته تروریستي وایي هغه خلک چې په زړونو کې د ترقۍ محبت غورځېدلی دی تاسو وګورئ په کابل په ښارونو کې حتی په اطرافو کې آیا زنا د محارمو سره شوې ده او که نه ده شوې د تاریخ د افغانستان کې دا شی نه دي واقع شوي خو هغه هغه واقعې چې تسجیل شوي دي تسجیل په محاکمو کې تسجیل شوي دي د خور سره زنا دی خاله سره زنا دا شوي دي دا د دوی په امنیت په اداره کې د محکمو ته داسې دوسیې را رسېدلي دي په دې لسو کالو کې زموږ په افغانستان کې هغه کارونه چې په په قرنونو کې نه وو شوي شوي دي ولې شوي دي ځکه چې د افغانستان یوې طبقې خلکو خلکو احفظ الله پرېښی دی چې پرېښی دی الله رب العزت ورسره بیا همدغسې په معامله کې دیني میا بیا تباه کېږي د خلکو دینونه لاړل خلکو په په ظاهره باندې د نصرانیت دین قبول کړی دی بعضې خلک یې په پټه باندې قبلوي په لسګونو خلک زموږ ستاسو ځوانان لاړل خارج ته واپس چی راځی د انجیل سره راځی افغانستان کی کلیسا نه وه نن د افغانستان په هره مشهوره جاده کی یوه کلیسا موجوده ده دین هم لاړو دین هم روان دی په مزه مزه ځی دین د افغانستان په په تاریخ کی دومره بی حیایی نه وه لکه نن چی بی حیایی ده ورونو عجایب باور وی عجایب زموږ ستاسو د پانتونونو نه زموږ ستاسو د لیسو نه تنکی تنکی ځوانان تنکی تنکی نجونې په دې نامه باندې چې خارج کې کورس دی د کورس په نامه باندې بیایي لس پنځلس ورځې لس پنځلس ورځو دپاره یې بیایي لس پنځلس ورځو کې د علم ورزده کېږي د علم په خاطر باندې بیایي میاشتې دوه میاشتې درې میاشتې دې ځای نه بوځي هغه بېغیرته انسان چې خپله لور ورکوي ته څه فکر کوې چې د هغې لور به ته مسونه پاتې شي ته څه فکر کوې چې داسې پیغله واپس راشي داسې ځوان واپس راشي هغه به څه پیغانماو تا ته راوړي د افغانستان په تاریخ کې د ایډز نام مرض نه و نن د زراو نه اوښتي دي د ایډز مرض د څه نه راځي د بدکارۍ د زناکارۍ نه راځي ورونو نن دین زموږ په مزه دین روان دی نسل مو روان دی خلط کیږي عقلونه زموږ پوډریان او چرسیان او شرابخواره په هغه منطقو کې چای تصور نشوی کولای چای تصور نن هم تاسو وګوره په سیاحت هغه منطقې چې د کابل چاپریال کې چیرته منطقې د سیاحت دي ورشئ د الله په خاطر باندې خپله سروې وکوئ. مازدیګر او د ماښام ټایم ته وګورئ چې د ویسکي څومره بوتلې شاوخوا پرتې وي. حیا لاړه، عقل لاړو، نسل په مازه مازه روان دی، بدکاري زیاته شوه، کور کور ته چې چا تصور دا نه کولو، تصور، تصور دا نه کولو، نن په هغه لرې لرو منطقو کې چېرته چې موټر نه شي ورتلی، مفت یا په نیم یا د دې نام په نازل قیمت باندې شمسی خلک په کورونو باندې ته موسسات توزیع کوي توزیع کوي یا کنې توزیع کوي په کورونو باندې شمسی توزیع کوي ما سره همدردي ده زه ډوډۍ نه لرم ما ته شمسی ولې راوړې ځکه چې ته په تلویزیون وګورې نن ډېش نن داسې موسسات په افغانستان کې دي چې د فساد آلې خپله اخلي بیا یې په نازل ترین قیمت باندې خرڅوي او د هغې چې کومه تلافي ده هغه دوی خپله کوي د هغې پرداخت بیا دوی خپله کوي کوم چې نقصان کېږي. کوم ما ته اوس دې ته ضرورت نشته چې زما بچی اروپا ته وځي اروپا یې خپله زما کور ته راوړې ده د خوب کوټه کې اروپا موجوده ده زما دې ته ضرورت نشته چې زما ښځه بوځي زما لور بوځي زه په پوهنتون کې ناست یم زه په جومات کې ناست یم په واتساپ کې خپل منځونه کوم یا امامت کوم یا خپل منځونه کوم سپین ږیری خپل ذکر اسکار کوم لغړ انګریز د ما ښځې ته مخامخ ولاړ دی لغړه نجلۍ زما زوی مخې ته مخامخ ولاړه ولاړه ده که ولاړه نه ده دا یې هر څه زموږ کورونو ته را داخل کړي دي په ډیش کې څه یي آیا د بدکارۍ نشته پکې په ډیش کې ګډګانې نشته په ورځ په ورځ باندې زموږ د ځوانانو د سترګو نه حیا ځي زنانه هغه لباسونه چې تصور یې څوک نشي کولی نن زموږ په کلو بانډو کې روان دي لباسونه تغیریږي ورځ په ورځ دا لباس د کم ځای نه خرابیږي پلار په موسسه کې پلار په وزارت کې زه ورور په پانتون کې هلته مصروف دي کور ته یې درته انګریز مکمل خپل ثقافت راوړی دی د اشپزخانې ثقافت د کوټې ثقافت د معاملاتو ثقافت د هر څه ثقافت د غرب ستا تدریس کیږي روزانه لاشعوري طور باندې نه ته پې پوهېږې نه بل احساس کوي د لور په لباس کې د تغییر راځي د زوی په لباس کې د تغییر راځي حتی طلبات کې تغییر راځي پخوا به یو شی غوښتل نن بل شی غواړي نن هغه کارونه چې څوک یې په اروپا کې نه پیژني نن د افغانستان په لر لر بانډو کې هغه کارونه خلک پیژني د هر څه په څه وجه باندې کېږي ورونو قوم باید په دې باندې پوه کړو خلکو ته باید تاریخ ور ووایو اندلس تاریخ باید خلکو ته ور زده کړو چې خلکو یوه ورځ راتلونکې ده چې ستا په مخ کې به ستا لور بیایي داسې وطنونه دي چې په داسې وطنونو کې د خلکو په مخ کې د هغې لور پسې ځوانان راځي بیایي یې خوله نشي بیرته کولای زبان نشي چلولای که دې وویلې د ټلیفون نمبر په چوکونو کې لګېدلې دي په چوکونو کې په تلویزیونونو کې نشر کیږي کېدای شي افغانستان کې هم دا کار کیږي وخت ساعت په ساعت باندې د اشتهار په تور باندې راځي چې دا دی دا د فلاني پولیسو نمبر دی چې ستاسو مدد ته رسېدلی شي کار څه تکلیف لري ویډیا تلیفون دی ویې کوه چې په ما پلار بهر ته نه پرېږدي په ما باندې پلار ظلم کوي څوک هم دا حق نه لري دا وخت په ما او تا باندې راتلونکی دی د افغانستان په باعزته خلکو باندې راتلونکی دی خلکو ته ووایئ خلکو ته حقایق او دسایس او د کفارو نه پردې ورته پورته کړئ چې دا خلک څه غواړي زموږ تاسو نه دا خلک په اسامه پسې نه دي راغلي دا په طالب پسې نه دي راغلي دا په قرآن پسې راغلي دي دا په دین پسې راغلي دي دا زما ستا په جومات او په ممبر پسې راغلي دي نو په ډېرو ځایونو کې صرف همدومره کول غواړي چې خلکو ته دا وروښيي چې د حساسیت ختم کړي د انجیل په مقابل کې د حساسیت ختم کړي د یهودو د نصارا په مقابل کې ورته وایي څه خبره نشته خو ستا دا دین دی زما دا دین دی دې کې څه خبره ده وړو وړو ماشومانو ته هم دا کارونه کوي تر دې اندازې پورې چې دی په ابتدایي ورځو کې والله عالم چې اوس به یې او که به مکتبونو ته چاکلیټ راوړي په یو باندې محمدي چاکلیټ نوم یې ښیي په یو باندې عیسائی نوم یې ښیي یو چاکلیټ د ټولو نه بدخوره یو د ټولو نه خوږ ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوي چې دا کم یو دی دا عیسائی دی تر دې اندازې پورې چې یو ډرایور یو کس خپل سوانح کې لیکي د خپلو سترګو لیدلي حالات ډرایور په دې باندې مکلف دی د یوې کلیسا د طرف نه مکلف دی پیسې ورته ورکول کېږي د یوې انجوز د طرف نه د یوې موسسې د طرف نه چې تا په ست طریقه باندې د حسایت دین د خپرولو په خاطر باندې ګاډی ډرایور خپله بندوي بندولی شي او که نه شي بندولی ماشومان دي ټول د ابتدایې ماشومان دي ټولو ته وایي چې بسم الله ووایي بسم الله بسم الله وایي موټر نه چلانیږي اخره کوي چې په دې باندې کانو کې ټول ووایي یا مسیح مسیح غږ وکړي ډرایور موټر سټارټ کړي ماشومان په ذهن کې دا چې چې اصل مسیح دی رب زموږ مسیح دی دا قصې شوي دي ورونو دا قصې کورنۍ ته را رسېدلي دي دا نن چې بعضې خلک د مکتب او د دې شیانو مخالفت کوي وجه څه ده وجه دا ده ورونو د علم سره د چا بدي نه شته زموږ ستاسو نسل تباه کیږي په دغه مکتبونو کې موږ تاسو په بله دنیا کې یو غافل یو د طالب سره مخالفت دی شخصي مخالفت دی یا به کوم کیبل زه وهلم یا به په خپل وخت کې ماته ماته به عزت او اکرام نه یې راکړی ورونو د دین د طالب نه دی دا د القاعدې نه دی خلکو ته حقایق ور زده کړئ خپل ملت والو ته حقایق ور وښایئ چې خلکو د اندلس ورځې په تاسو را روانې دي د بخارا ورځې په تاسو باندې را روانې دي که نن هم وینه ورنه کړه سبا ته به ستا لور ستا په مخ کې ستا نه بول کېږي ګاډی به راځي ارنګ به وهل کېږي ته به خړې خړې سترګې ورته ګورې ستا لور به درنه ځي ښځه به دې درنه ځي زوی به دې په بدکارۍ کې درنه ځي ته به څه ویلی نه شې جمعات نه به د سبا استبل خانه جوړیږي الله رب العزت هغه ورځ نه راولي نو احفظ الله چا چې د دین حفاظت په خپلو وینو باندې وکولو الله رب العزت د هغې خلکو د هر څه حفاظت کوي او چا چې ونه کولو الله رب العزت بیا دا وعده نه ورکوي دین به یې هم ځي نسل به یې هم ځي عقل به یې هم ځي مال به یې هم ضایع کیږي الله رب العزت موږ تاسو توفیق راکړي چې په خپلو وینو سره د دین حفاظت وکړو احفظ الله تجده تجاهک د الله حفاظت په خپل عمل او په وینه سره وکوه تجده تجاهک نو دا رب به ته بیا خپل مخې ته بیا مومې ډېر خلک ورونو د الله د وعدو څخه د الله د مدد څخه مایوسه شوي چې د الله مدد به څه وخت راځي ورونو د الله مدد هغه وخت راځي چې کله انسان راووځي چې کله انسان ثابته کړي چې زه نور کمزوری یم نور مې زور نه رسیږي صحابه کرامو ته تر هغه وخته پورې ملایکه یوه ملایکه نه ده راغلې د مدد دپاره یې تورې سره تر څو پورې چې د بدر میدان ته نه ووتلي کله چې د بدر میدان ته ورسېدل شپه هم تیره شوه جنگ شروع شو جبریل علیه السلام خپله زره اغوستی د عسکري لباس یې اغوستی دی د اسمان نه عسکري ملایکې ورته راکوزې شوې او وروسته د هغې نه بیا جنګېدلی صحابه کرام د جنګ نه وروسته په بدر په میدان کې یو صحابي رض نبي علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله قسم په خدای ما به توره اوچته کړه د ما نه مخکې له دې چې زه ګزار وکړم د کافر سر به قلم شو نبی علیه السلام ورته تبسم وکولو چې دا هغه ملایکې دي چې د جبریل په قیادت کې راغلې وي نو دا مدد کله راځي مدد هغه وخت راځي چې سړی ووځي میدان ته قرباني ورکړي بندیخانه و تېره کړي هجرت باندې مجبور شي غرونو ته لاړ شي ځنګلونو ته لاړ شي وروسته د الله مدد راځي دا چې ته ناست په کور کې د اولاد سره ناست په عیش او عشرت کې ناست وایي چې الله تعالی ته مدد وکړي الله رب العزت سنت دا نه دی د الله رب العزت په په کائناتو کې خپل سنن دي خپل طریقې دي ولن تجد لسنت الله تبدیلا او د الله سنت تبدیلیږي نه الله رب العزت سنت دا دی چې مدد هغه چاته ورکوي کم خلک چې میدان ته راوځي د خپل استطاعت مطابق راوځي کله چې رب وګوري چې د دې استطاعت د دې کافر په مقابل کې نشته نو بیا ورسره الله رب العزت ولله جنود السماوات والارض چې کله دې مدد غوښتو صرف د یو رب نه مدد وغواړه د دنیا مدد غواړې که د آخرت مدد غواړې معنوي مدد غواړې که مادي مدد غواړې د هر څه د رب نه غواړه ورکوونکی څوک دی ورکوونکی د هر څه رب العزت دی وروڼو تاسو په دې دنیا کې وګورئ دوه همسایه ملکونه دي یو افغانستان دی یو پاکستان دی په افغانستان کې مشرتابه یو داسې کس چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث په زړه کې ننوتلی دی ځای نیولی دی په الله یې توکل دی غواړي د الله نه مدد د الله نه غواړي د دنیا قوتونه ورته تهدید ورکوي دا وایي چې مدد به زموږ انشاءالله الله رب العزت کوي بل طرف ته هغه په دنیا دنیا په علومو باندې سنبال خو د دین نه عاري خلک دي چې امریکا هغه ورته صرف یو تلیفون کوي دوی ورته هر څه صرف د څه په خاطر باندې کوي ورونو د دې په خاطر باندې چې وطن ترقي وکوي چې وطن څه وکوي ترقي وکوي قرضې معاف شي مددونه راشي پیسې راشي پیسې راغللې مددونه راغلل ورونو څلور کاله وروسته د افغانستان د حملې نه وروسته په پاکستان باندې یوه زلزله راغله چې پکې د دوو لکو شاوخوا خلک مړه شول غرق شول تباه شول په دې څلورو کالو کې په افغانستان کې دوه لکه خلک نه شهیدان شوي الله رب العزت ورښیي چې ته د دې په خاطر باندې چې د خپل ملت خلک بچ کړې دا ستا سوچ دی الله رب العزت په پنځه دېرشو ثانیو کې د دوه لکو نه زیات خلک له منځه ویې وړل ژوندي ژوندي مثالونه الله رب العزت موږ تاسو ته ښیي د دې په خاطر باندې چې وطن دې ترقي وکوي افغانستان خلکو ته یې مشرتابه ته یې امیرالمؤمنین ته وایي والعیاذ بالله وایي دا احمق دی وطن یې تباه کړو وطن لږ څه ترقي یې کړې وه، لږ څه لږ څه په پښو باندې درېدل او هر څه یې تباه کړل. دوی څه کوي؟ ترقي، چې وطن باید آباد شي. څو کاله وروسته، اته کاله وروسته د دې حملې نه، الله رب العزت صرف یو دوه ورځې ورباندې باران وکولو. خپله نن وایي چې اویا کاله موږ شاته شو. مدد یې د چا نه غوښتو؟ د امریکا نه دې غوښتو، اوس دې مدد وکوي که نه؟ اویا کاله موږ وایي شاته شو، اویا کاله. په خپله باندې اعتراف کوي یعنی پاکستان به شپه ورځ کار کولو نه وروسته اویا کاله وروسته به دغه حالت ته راځي اویا کاله انشاءالله په اویا کالو کې هغه چا چې په دین باندې غیرت کړی د دنیا د لحاظه به هم انشاءالله ډېر مخکې وتلی فاستعین بالله د الله نه مدد وغواړه چې الله رب العزت درته مدد درکړي چا چې هم بل چاته کچکول نیولی الله رب العزت ذلیله کړي دي مخکې په دنیا کې وروسته په آخرت کې واعلم او پوه شه ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك باندې ورونو یو عظیم درس دی حدیث کې چې انسان مستغنی کوي انسان غیرتمند کوي هغه مسله د تقدیر ده نبی علی السلام د ځوان ته او ما تا ته وایي چې وعلم پوشه په دې باندې که دا ټوله دنیا را جمع شي حتی تر دې پورې چې تعریف د امت علماو په جن او په انس سره کړی دی یعنی د ټول جنات کره جمع شي د ټول انسانان کره جمع شي دا دوه ډلې د جن او د انس که د ټولو وسایل سره را جمع شي علا ان ينفعوک چې تا ته څه نفع ورسوي نشي درته رسولی مګر هغه څه چې الله رب العزت درته لیکلي څومره ډېر داسې خلک دي چې د متجاوزینو ته سر په دې وجه باندې ټیټ کړو چې هغه څنګه کړي چې د ضرر نه یې محفوظ شي چې نفع ورته ورسوي چې ژوندی واوسیږي ژوند یې بیمه شي ژوند په امریکایانو باندې بیمه کوي خپل سیاسي ژوند یې بیمه شي آینده یې بیمه شي تنظیم یې بیمه شي د دې په خاطر باندې دا هر څه کوي موږ ته نبي کریم صلی وسلم دا تعلیم راکوي که د ټول امت یو ځای شي صرف تا ته یې وړوکی فایده ورسوي نشي رسولی مګر هغه فایده چې الله رب العزت درته لیکله کومه فایده چې الله درته لیکلې ده د هغې مخنیوی څوک نشي کولی او که د ټوله دنیا یو ځای شي د دې په خاطر چې تا ته ضرر ورسوي نشي رسولی مګر هغه څه چې څه الله رب العزت تاته لیکلي په قرآن کې الله رب العزت مسلمانانو په باره کې فرمایي مسلمانانو قول را نقل کوي لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هرگز موږ ته نه رسیږي مګر هغه څه څه چې موږ ته الله رب العزت لیکلي ورونه په دې کم وخت کې د دې احادیثو مصداق په لسګونو ولیدل په لسګونو هغه خلک چې د امریکا د راتګ نه مخکې د امریکا ته خپل ډولونه او ګډېداوې شروع کړي د دې په خاطر باندې چې ژوند یې تضمین شي د امریکا مقابله څوک کولی شي د دې په خاطر چې آینده یې تضمین شي امریکا ته د دې ځای نه پریس کانفرنسونه ورکول چې موږ بلد یو قدم په قدم باندې بلد یو زموږ موږ مخکې کړئ موږ هم را بلد یو راځئ د څه په خاطر د هر څه کول چې تر څو ژوندونه تضمین شي د امریکا په ګاډي کې د امریکا تر سټلایټ لاندې د امریکا سره د رابطې په حالت کې یو کس راغلی و د عبدالحق په نوم باندې غوښتل چې کابل ته ځان ورسوي پاسه په سټلایټ دی د امریکا قدم په قدم باندې ځای په ځای باندې دی ګوري مراقبه کوي چې څوک ورته ضرر ونه رسوي دفع کولی شي ضرر سټلایټ یې په لاس کې دی کابل ته داخلېدل غواړي د کابل د دروازې نه مخکې الله تعالی پې خړ پړ مجاهدین د کلاشنکوپونو سره صرف کلاشنکوپ سره دا یې پې پیښ کړل که مردار یې کو او که مردار یې نه کو راوتلی د چا په امید باندې و د چا په اتکا باندې د امریکا چې پاسه سټلایټ دې ماته څوک څه ویلی شي موټر هغه موټر ورکړه چې په کم موټر باندې مرمۍ هم تاثیر نه کوي خټ پړ مجاهدینو راونیولو مردار یې کو هغه چې په دین باندې غیرت کړی ملا عمر هغه چې په دین باندې غیرت کړی اسامه نن هم ژوندي ګرځي لوی لوی خرسان ونه لیدل په افغانستان کې لوی لوی توغیت ونه لیدل چې د امریکا ته سر ټیټ کې غلامي وکوله مردار شول او که مردار نه شول ډیر لاړل په ډیر ذلت باندې لاړل د ډیر وړو وړو ماشومانو په لاس باندې قتل شول خو چې په دین باندې غیرت کړی ته نن ورځې پورې ځکه چا چې غیرت کړی د هغې ایمان او عقیده ده چې لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا څه چې الله ته مقرر یا ما ته را رسیږي چې الله ته مقرر نه امریکا سټلایټ څه کولی شي د هغې د ټکنالوژي څه کولی شي د هغې توپ او ټانک څه کولی شي ورونو په توره بوره کې د ابتدا د رمضان نه واخله ته انتها د رمضان پورې د ټول مشران د مجاهدینو هلته د خارجي مهاجرین چې څومره دي په شمول د شیخ اسامه او د دکتور ایمان چې پټه نه امریکا ته هم پته وه چې همدلته موجود دي وړوکې وه منطقه توره بوره ټکرې ورونو د کیلومتر نه زیاته نه راځي د دوی په اعتراف باندې چې د امریکا او د پنټاګون سره داسې اسلحه نشته چې هغه به یې هلته نه استعمال کړي اته زره کیلو بمونه هم استعمال شوي دي هلته اته زره چې کله به واچول شول د افغانستان لرې مرکزي ولایتونو ما هم د هغې اواز اورېدلو چا چې هلته وخت تېر کړی دی قسم په الله خوري چې دومره ټیم نه و دومره ټیم دومره ټیم وقفه نه وه چې مجاهدینو پکې روژه ماته کړې وه تر څو پورې څوک وي د دنیا نه یو څو راغلي مهاجرین په قتل ورسوي په قتل یې ورسول ښه ورته علم الیقین ورته پته وه چې همدلته موجود دي دوی په سر باندې بمونه لویږي مسلسل هغه چې دوی ورته د قالینچې بمونه وایي کارپیټډ بمینګ ورته وایي چې قدم په قدم انچ په انچ باندې داسې ولي په ټوله روژه کې دیارلس نفره شهیدان شوي دي په د ټوله روژه کې د ابتدا نه واخله تر انتها پورې روزانه بلا توقف شپه او ورځ بمباري چې څه یې درلودل څومره تیارې انواع د تیارې لري د هر څه یې دلته کړل تر څو پورې د څو شخصیات په شهادت ورسوي ویې رسول د دغه خلکو ایمان او عقیده دا وه چې لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هغه څه موږ ته رسېږي څه چې الله راته لیکلي چا ته چې الله لیکلي و شهیدان شول چا ته چې الله نه لیکلي د هماغه ځای نه په خپلو پښو باندې د خپلې سلا سره د خپلې ګرنېټو سره د هماغه ځای نه راووتل تر نن ژوندي دي او الله رب العزت نور ورته ژوندونه ورکړي تر نن وخته پورې دنیا تهدیدوي هر ورځ په قول او په قلم او په هر څه تهدیدوي تر اوسه ژوندي دي خو هغه چې ذلت یې اختیار کړی او د دې په خاطر باندې چې خپل ژوند بیمه کړي د امریکا سره سبا هغه ورته څه ونې نه مردار دی هغه په لسګونو مردار شول د وزیرانو په سطح باندې د والیانو په سطح باندې چې په خط اول کې د امریکا نه مخکې د سپیانو په شانته لارې به یې ورته صفا کولې هغه لاړل خو دوی تر اوسه پورې ژوندي دي ایمان او عقیده دا عقیده چې د چا زړه ته یو ځل لاړه شي بیا د هیڅ شي پروا نه کوي بیا د هیڅ شي نه نه ډارېږي رونو داسې عقیده غواړي نبي علیه السلام زموږ تاسو نه لیس الايمان بتمني ولا تحلي د ایمان په خیال پلو باندې نه دی د په شکل او په ظاهر باندې نه دی ولکن ما وقر فی القلب چې زړه کې داخله شي د څه ایمان دی چې سړی وایي چې الله روزي رسان شپه ورځ وایي چې الله روزي رسان دی الله روزي رسان دی د حق خبره په دې نشي کولی چې دکان دې بند نشي په دې نشه کوله چې مدرسه دې بنده نه شي په دې نشه کوله چې تنخوا در باندې ونه درېږي په دې نشه کوله چې سبا به د وطنه به وویستل شي دا ایمان دی دا عقیده ده عقیده دغه ده په زړه کې دې داخله شي چې هېڅوک څه نشي کولی دلته ژوند صحیح نه په دې بل طرف ژوند صحیح دا هم د الله لاره ده په ښار کې ژوند صحیح نه په غرونو کې ژوند خو په عزت سره اوسېدل ورونه په حدیث شریف کې راځي کله چې انسان د مور په ګېډه کې د څلورو میاشتو شي یو مدغه وي یو ټوټه وي روح پکې نه وي اچول شوی څلور میاشتې وروسته الله رب العزت ملایکه رالیږي چې په دې کې روح واچوه د روح د اچولو نه وروسته الله رب العزت حکم ورته وکوي چې د دې تقدیر هم ولیکه رزق یې هم ولیکه په کومه ورځ راوځي د مور د ګېډې نه په کومه ورځ به دوباره د ځمکې خېټې ته او ګېډې ته واپس کیږي مړ کیږي به ورځ مقرره ده په آخر د حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رفعت الاقلام په کم قلم باندې چې الله رب العزت تقدیر لیکل شوی دی لیکلی دا قلم اوچت شوی دی اوس یې بېرته څوک تبدیلي پکې نه راولي جفت صحف او هغه صحیفې هم و چې کړي شوي دي دوباره په هغې کې څوک نه شي چې پنسل پاک راوړه دا لکه بېرته پکې ور ولیکه بیرته پکې ورور کړه چې دا د امریکا سره شو دې ته یو لس کاله عمر نور هم ولیکه څوک یې نشي وژلی ځکه د امریکا سیکورټي ورته فراهم ده هیڅ تغییر په هغې کې نه راځي په عربي کې یو متل دی وایي چې دا اقدام د چا په ژوند کې کمی نه راولي دا بزدلي د چا په ژوند کې وسعت نه راولي دا یو سړی چې ډېر مقدام وي جریء وي جرتمن وي ډار نه لري خوف نه لري د دې دا معنا نه ده چې دا به زر مړ شي او یو سړی چې بېغیرته وي د حکمت په نامه باندې دی کې حکمت دی په دې کې حکمت حکمتونه حکمتونه ذلت په حکمت کې لټوي د دې دا معنا نه ده چې دی به معنی یو څو کاله زیات ژوند معنی وکوي وروڼه نه هغه چې چا غیرت کړی اقدام یې کړی دی جرأت یې کړی ژوندی ګرځي هغه چا چې چا چې تیت پیت کړي دي چا چې ذلیله شوی دی خپل تنازل یې د هر څه نه کړی ټول مردار شول مرګ د چا په لاس کې نه دی خالد ابن ولید رضی الله عنه سیف الله المسلول چې نبی علیه السلام ورته ویلي د نیام نه راوتلې لوڅه توره هغه چې په خپل عمر کې چېرته د کفار نه شکست نه دی خوړلی په بدن کې یو انچ داسې ځای نه و چې چېرته چې د طعنة الرمح په هغې کې نه وي په هغې کې د نیزې کمه د تورې او د غشي سوری پکې نه وي زخم پکې نه وي هغه چې کله وفات کیږي په خپل بستر باندې وفات کیږي او بیا یو خبره کوي په خپله داسې وایي په بدن کې مې داسې ځای نشته چې هلته زخم نه وي خو زه نن وایي د یو اوښ په شان په یو په بستر باندې زه مړ کېږم او بیا ورپسې وایي چې ما نامت اعین الجبناء د جبانو بې غیرتو خلکو خوبونه نه دي کړي خوبونه یې الوتلي دي داسې فکر کوي چې د مرګ په جنګ کې دی خوب نه ورځي نو ورونو مرګ په جنګ کې نه دی بلکې ورونو تصور باید د خلکو بدل کړو په جنگ کې مرګ ته الله رب العزت حیات ویلی ده ژوند یې ویلی ده ژوند الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم کله چې الله او رسول تاسو راوغواړي د هغې تاسو استجابت وکړئ خبره یې ومنئ څه دپاره لما یحییکم هغه څه ته هم راغواړي چې په هغې کې ستاسو حیات دی څه تم راغواړي خبره ده مخکې ورسته خبره ده جهاد کیږي د قتال کیږي چې سړی پکې ټوټه ټوټه کیږي او سړی چې پکې مري هغه کې الله رب العزت فرمایي لما یحییکم په دې کې ستاسو حیات دی په دې کې ستاسو ژوند دی الله رب العزت ابتدا کې هم مجاهد ته ژوندی ویلی دی او چې کله مړ کیږي بیا هم ژوندی ورته ویلی دی دې مرګ ته ژوند ویلی چې خلکو ژوند طرف ته راشئ حقیقي ژوند دا دی دا ژوند دی چې انسان دی ذلیله یي دا ژوند دی چې په سر باندې د امریکایي دا ژوند دی چې په کور کې د ثقافت د امریکایي دا ژوند دی چې امریکایي د ستا کور ته راننوځي قرآن د ستا ته پښو لاندې کوي او ته ګورې او ته ته ژوندی خورې او څکې مرګ دی دا خلک مړه دي دا ژوندي نه دي ژوندي هغه خلک دي چې په دې لاره کې ټوټه ټوټه کېږي دې ته الله رب العزت ژوندی ویلی دی نو ورونو دا تصور خلکو ته ورکول دا د عقیدې د تقدیر مسله حقیقتا د خلکو زړه ته تیرول دا په خوله باندې نه کېږي سړی چې روزي رسان الله دی دا په خوله باندې نه کېږي چې هر څه د الله په لاس کې دي چې لارې پولیس وویني همدلته بیا پرېږدې دا شي سره چې لارې لږ څوک در باندې خبرې چې فلانه جهاد وتلی اوهو خلک را باندې خبر چې جهاد وتلی جهاد په پټه باندې نه کېږي هر څه باید په پټه باندې ونه شي هر سړی باید پټ نه شي باید راووځي دغه خلک چې دغه ظاهرېدل ضرور دي باید ظاهر شي ډېر خلک مدینه منورې ته په پټه باندې هجرت کولو عمر رضی الله تعالی عنه رالو کله چې هجرت کولو په خپل اس باندې سور شو زاد راه د ځان سره واخیست مکې مکرمې ته راغی ټول خلک راوغوښتل اعلان یې وکولو خلکو ته ویل چې زه مدینې ته روان یم خبرې که نه که څوک غواړي چې خپله مور په ځان باندې بوره کړي که څوک غواړي چې خپله ښځه کونډه کړي خپل زوی یتیم کړي راوځئ راپسې زه په دې لاره باندې ځم خپله لاره یې خلکو ته وښودله داسې خلک هم پکار دي چې خلک د کفارو مقابل ته داسې هم راووځي ټول کار باید پټ ونه شي موقف د مسلمان باید ظاهر وي عمل یې باید باطن وي کار یې باید سري وي ضربات یې باید سري وي خو موقف یې باید سري نه وي په موقف کې دا نه چې ته په مجلس کې ناست او وایي چې نه نه جهاد څه فایده لري او فلان څه فایده لري او اوس د دې وخت نه موقف ته خپل ظاهر کړه او دا چې ته څه کوې دا شی پټوه تقدیر مسله باید زمونږ ستاسو په زړونو کې ځای ونیسي چې هر څه کوونکی الله رب العزت دی مرګ والله العظیم چې شپه او ورځ د بمونو سره وګرځې په دې ټوله دنیا کې ګرځې چې کومه ورځ مرګ درته لیکلی دی په مغه ورځ باندې مرې د هغې نه مخکې دې څوک نشي مړ کولی که مرګ درته لیکل شوی چې په کور کې دننه د امریکا په کور کې د امریکایانو ډوډۍ خورې د امریکایانو سکیورټي دې په سر باندې ولاړه او د امریکایانو تر بیمه لاندې وې مرګ به درځي لکه د خلکو ته چې ورځي خلکو ته په وزارتونو کې دننه ورغلل که ورنغلل د امریکا سیکورټۍ کې دننه ورغلل که نه ورنغلل خلک په داسې ګاډو کې ناست وي چې اخیستي په میلیونه او دې په خاطر باندې چې ګولۍ داخل ته رانشي ورځي او که نه ورځي الله رب العزت مرګ ورولي نو مرګ په نیټه باندې دی خوف او خطر باید سړی د زړه نه وباسي هر څه کوونکی الله دی د دې حدیث په آخر کې بل روایت په بل کتاب کې په بل سند کې راغلی دی احفظ الله د الله حفاظت وکوه تجده امامک نو ته به د الله بیا مومې خپل مخامخ تعرف بالله فی الرخاء الله سره معرفت حاصل کړه تعارف حاصل کړه فی الرخاء په اسانتیاو کې په اسان ژوند کې یا عارف که نو بیا به وپیژنی تا تعارف به درسره حاصل کړي رابطه به درسره قائمه کړي الله رب العزت په شده کله چې په تا باندې سختی راځي ورونو دا مهمه خبره مهم وصیت دی د نبی علیه السلام چې د الله رب العزت سره تعارف په اسانتیاو کې په آسایش کې کله چې ته آسایش کې په خپل کور کې ناست دی هیڅ مشکل نشته امنیتي مشکل نشته اقتصادي مشکل نه لرې هلته هم د شپې په یوه بجه او دوه بجه او درې بجې راپورته کیږه هلته هم د الله رب العزت ته دعا او تضرع کوه، هلته هم اذکار وایه، هلته هم د دین پابندي کوه، هلته هم په ځان باندې اذکار چوپوه، چې کله اسانتیا وي، چې کله شدت در باندې راشي، په صرف بیا الله ته صرف یو اواز کوه، تجده تجاهک، الله رب العزت به بیا خپل مخامخ وګورې. دا وروڼه چې مسلمان صفت دا دی ورنه د عام حتی مشرکینو مشرکینو به هم دا کله چې به سختی ور باندې راغله بیا خو به ټول دعو الله مخلصین کشته به کله په طوفان باندې لاهو شوه هغه مشرکین چې مخکې به لات منات چغې وهلې کله چې به سختی ور باندې راغله ټولو به ویل یا رب یا رب کله چې به ساحل ته شو بیا به مغه خرک مغه درکو نو دا چې انسان کله بمباری شروع شي کله در باندې تیارې راشي او د هغې نه وروسته ته اذکار شروع کړي چې سبحان الله الحمدلله هر سړی بیا وایي هغه وخت دا به چې هر څومره فاسق او فاجر د انسان په ځکه د انسان ټول امیدونه قطع شي صرف یو الله تقه امید شي هغه وخت کې په خوله باندې د بیا نمبر نه وي چې کم ذکر مخکې کم کم شاته کم مخکې نه یې وایه کله چې سختی در باندې راغله شدت در باندې راغی صرف یو آه وکوه الله ته چې یا رب بس د الله مدد درته رارسېدلی واعلم ان نصر مع الصبر او پوه شه په دې باندې چې نصر کامیابي د صبر سره ده په صبر کې نغښتې ده صبر ورونو څه ته وایي؟ صبر په عربي کې په لغت عربي کې نښیځلو ته وایي، نچوړ کولو ته وایي، عصیر ته وایي، تعصیر، عصیر په عربي کې جوس ته عصیر ویل کیږي، ولې ورته ویل کیږي؟ ځکه چې دا د میوې نه چې کله راوځي د میوې نه هغه نچوړ کیږي، هغه نښیځل کیږي. ان النصر مع صبر د نصر او کامیابی د صبر سره ده چې په تا باندې داسې وخت راشي ته که من حیث فرد یې تر څو هغه وخته پورې نصر او کامیابي درته نه راځي تر څو پورې الله تعالی تا داسې نچوړ نه کړي تر څو پورې داسې ونه نه کړي تر څو پورې د شیمه دې مکمله ختمه نه شي تر څو پورې چې د څه قدرت در کې دا مکمل ختم نه شي د هرې نګاه نه ذهنا نور ختم شي جسما نور ختم شي د هغې نه وروسته الله در باندې کله ته مجموعه یې یو تحریک یې داسې به نچوړ کېږې مشران به د په شهادت باندې رسیږي بهترین ملګری به د شهیدان کیږي بهترین ملګری به دې بندیان کېږي، خاندان به دې په شهادت باندې رسېږي، کور نه به فراري کېږې، څومره چې په تا کې طاقت دی، دا طاقت به ساعت په ساعت باندې ختمېږي، د اقتصاد د لګانه به بلکل صفر ته رسېږې، غربت او فقر به در باندې راځي، کله چې دا هر څه در باندې راشي، نور دې هم الله نېکي دي چې ګوري چې نوره قطره اوبه پکې نشته، نور بس ختم، هېڅ هم نه لري، وروسته د هغې نه الله رب العزت ان النصر مع الصبر وروسته د هغې نه نصرت راځي، وروسته د هغې نه کامیابي راځي. په اسانه باندې به لاړ شي حال دا چې ولما یاتیکم تاسو ته تر اوسه پورې نه دي راغلي مثل الذین خلو من قبلکم هغه مثالونه چې ستاسو نه مخکې قومونو کې تیر شوي دي څنګه وو مستهم البأساء والضراء هغه تنګستیا هغه مشکلاتو دومره تنګ کړي وو دومره ورته رسېدلي وو تر دې پورې چې ولړزېدل ځانونه یې ولړزېدل تحریکونه یې ولړزېدل منطقې یې ولړزېدلې او تر تر دې اندازې پورې چې هغه باصبر ترین شخصیت په دنیا کې چې هغه انبیا کرام وي د هغوی صبر هم ختم شو نور په هغې کې هم څه پاتې نه شول او د خولې نه یې ووته چې متا نصر الله یا رب مدد به نور څه وخت راځي وروسته د هغې نه جواب ورته راغی الا ان نصر الله قریب بس د الله نصر را رسېدونکی دی وروڼه نصرت په دې باندې راځي چزو پزو والا مسلمانان دې ته الله رب العزت نصرت نه ورکوي موږ تاسو باندې تر اوسه لس کاله تېر شوي دي په دې لسه کالو کې سړی فکر وکوي چې موږ کم مشکلات په موږ او تاسو راغلي دي تر اوسه موږ څه کړي دي تر اوسه موږ نکېدل شوي پناه غواړو د الله نه خو چې څه راځي هر سړی د خپل ځان سره فکر وکړي مخکې له دې چې من حیث تحریک ټول تحریک وڅېړو خپل فرد خپل ځان سره ووایي ته ووایه زه به ووایم بل به ووایي احمد به ووایي محمود به ووایي چې زه څومره نښېځل شوی یم زه تر اوسه پورې د کوره شړل شوی یم په ما باندې پابندي راغلې ده د کور زه خو آزاد ګرځم په ما باندې داسې وخت راغلی دی چې دوه درې وخته ما ډوډۍ نه وي خوړلې او د لوږې د وجه نه زه ذوب شوی دا په ما باندې راغلي دي په ما باندې کله داسې وخت راغلی دی چې زه زلزال لړزېدلی وم مکمل په موږ باندې تر اوسه پورې دا نه دي راغلي موږ ډېر په اسایشونو کې یو د هرې نګاه نه په اسایش کې یو د هرې نګاه نه په اسایش کې د الله نه پناه غواړو نه غواړو فتنه نه غواړو خو وروڼو راضي به دا به هم راضي را باندې تر څو پورې چې دا نه راغلي د نصرت او د کامیابۍ تصور باید سړی ونه کوي انتظار باید سړی ونه کوي د هر څه قربانۍ ته به تیارېږی نبی علیه السلام غونتې قرباني به ورکوي خیر البشر دی نبی علیه السلام نبی علیه السلام د مکې مکرمې نه وویستل شو په وادي د ابي طالب کې هلته محاصره شو خپلو خپلوانو ورسره قطع تعلق وکړو تجارتي قطع تعلق ورسره وشو لارې ورباندې بندې شوې اوبه چا نه ورپرېږدې ډوډۍ چا نه ورپرېښودله پاڼې خوراک شروع شو پاڼې یې خوړلې کله چې دغه ځای ته راورسېدو چې پاڼې ډېر صحابه کرام وایي موږ به داسې شیان د شپې وخوړل پته راته نه لګېده چې شی مو وخوړل چا ور پرېښودل نه لارې بنده چې څوک به ورتلل نیول کېدل به د قریشو طرف نه خپل خپلوان زوی ته نه جدا کړی ښځه ته نه جدا کړی مور ته نه جدا کړی تر اوسه پورې موږ تاسو باندې دا وخت راغلی دی چې مور او پلار نه به داسې جدا کېږي داسې به جدا کېږي لکه دا اوس چې بعضې خلک جدا دي د خلکو نه نن موږ تاسو ته که کامیابي راځي د دغه خلکو په نتیجه کې به انشاءالله کامیابي راځي هغه چې د مور او پلار نه جدا دي چې صرف مور او پلار ته صرف یو ټلیفون وکوي چې هلو په کور باندې مصیبت راشي ټول کور پورته کول کېږي چې سړی ټلیفون وکوه ووایه د سړی چیرته دی اواز به د څوک نه تحمل کوي اواز که چیرته اثار پته ولګېده چې نن شپه دلته راغلی په کلي باندې به چاپل لوریږي چې فلان دلته راغلی دی څه شو را پیدا یې کړی خپل خپلوان به د بندي کېږي مور پلار به د بندي کېږي شهادتنامه به د له منځه ځي تجارتخانه به د له منځه ځي مالونه به د ضبطېږي ښه بني خېدل کېږې د هغې نه وروسته به د الله مدد درته راځي او د الله مدد په دې کې نغښتی دی د الله مدد په ګلونو کې نه دی نغښتی د الله مدد په ازغیو کې نغښتی دی د الله مدد په مصیبتونو کې نغښتی دی نو کله چې یو ټولی دومره صبر وکوي تر دومره صبر پورې راشي وروسته د هغې نه الله رب العزت ورته کامیابي ورکوي ورونو موږ تاسو ته د ډېرو مثالونو ضرورت نشته موږ خو تاسو خو د انقلاب بچیان یو انقلاب رازېږولي یو پیدا شوي په انقلاب کې یو د افغانستان تیر جهاد د روسانو په خلاف باندې په یو ورځ کې په هرات کې څلور ویشت زره کسان په شهادت باندې رسیږي وروسته دغه نه روس شکست خوري په اسانه باندې نه خوري یو نیم میلیون یعنی د پنځلس لکو نه زیات شهیدان په اتو نهو کالو کې ورکول د هغې په نتیجه کې افغانستان ازادیږي یا تاجکستان ازبکستان ازادیږي نن د موږ تاسو خپل شهیدان وګورئ چې موږ څومره شهیدان ورکړي دي څومره بندیان موږ ورکړي دي زموږ ستاسو بندیان په تیر حکومت کې په تیر نظام کې په تیر جهاد کې څو لکه بندیان موږ تاسو درلودل او د هغې نه څو زره کسان زموږ ستاسو ژوندي ورک شوي دي تر اوسه خو په موږ باندې هغه حال نه دی راغلی تر اوسه خو موږ نه بندیخانې دومره نه دي ډکې شوې خاندان خاندان به داسې خاندان نه و چې د هغې نه به یو دوه درې کسان شهیدان او بندیان او مهاجر به نه وو موږ تاسو تر اوسه په کورونو کې ناست یو هجرتونه موږ نه دي کړي بندیخانې موږ نه دي ورکړې تباهۍ زموږ کلي نه دي تباه شوي مکمل مکمل